چا چې داس یو څه واخیسته چې د لیدلی نه فالبيع جائز نو دا بيع جائز ده وله الخيار اذا راه او د د لپاره بیا خيار رؤیت شته د اذا راه چې کلی وګوري ان شاء خذه بجميع ثمن کچرته اراده نو په ټولو روپیو دی والی و ان شاء رده کچرته اراده واپس دی کی لکه تا کراچي کې زمکه واخیسته او بیا چې ورغلی ودی لیدل خوخه دی نشوه نو که چې خوخه دې نشو واپس کا او چې خوخه دې شو نو وایلا په شو دې تخیر رؤیت وای لکه دې حدیث دې متن کې تفصیل راغلو وقال الشافعي رحمه الله لا يصح العقد اصلا او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې عقد بالکل نه صحیح کیږي په خیری رؤیت باندې چې کوم عقد منعقد خا چې کومه مبيحه لیدلې نه او تا واخیسته نو دا عقد نه منعقد کیږي عقد باطل دی لأن المبيع مجهول ځکه دلته دا مبيع مجهوله ده ولنا قوله عليه السلام زموږ د پاره دلیل دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حاشی بنن پاتې شمه کتلی نه دي ځاس پتل نه راغلم صحیح ده متن درته لګوم ولنا قوله عليه السلام معلومه راته نه ده چې کومه حاشیه کې کومه خبر ده خو متن درته ټول لګوم ولنا قوله عليه السلام زموږ د پر دلیل دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی من اشترى شيئا لم يره چا چې داس یو څه واخیست چې د نه لیدلی فله الخيار اذا راه نو د پر خيار دی چې کله ولیدلو لکه کراچي کې د موټر واخیستو زمکه دی واخیسته لیدلې دی نه دا چې کله دی ولیدل نو تاسو اختیار دی چې اخلي کپرې دی ګوره زموږ مذهب د حدیث سره مطابق شو او د امام شافعي مذهب د قیاس سره مطابق موږ په قیاس عمل کوو موږ په حدیث عمل کوو ما خپل خياري رؤیت ساقط کړی دی زه پې راضي ما د دې ردوی تو په وجه زما خيار نه ساقطيږي خيار به مې هلته ساقطيږي چې هلته ورشم وی ګورم او دا غینه ورسته خوخه کم بس به مې خيار رؤیت ساقطيږي صحیح شو په خلونه ساقطيږي په عمل ساقطيږي وکذا اذا قال ردویتو دارنګ چې ردویتو وای نو هم خيار رؤیت نه ساقطيږي چې ردویتو وای ثم راه به یو ګوري نو له ان يرده د د لپاره د حق شته چې ورته واپس کیږي داسې به ورته نشي ویل چې تا خو ردوی تو ویل دی کنه تا خپل خیری رؤیت ساقط کړي دی نو دی به ورته وی چې زما په خلنه ساقط دي لأن الخيار د دې دلیل دا دی شابسه لأن الخيار دلیل دا دی غالبا په حاشیه کې شته چې رضا ګوره دلیل دا دی رضا څه ته وایي حاشیه پرې دی پیاز درته وایي رضا استحسان الشی ته وایي رتبه چاته وي شابسي استحسان الشیطان او استحسان د ما لم يعلم نه د متصور استحسان د غیر غیر معلوم نه د متصور رضوا چاته وي شابسي استحسان ته وي استحسان فرع د علم ده او علم فرع د رؤیت ده د څلور مرتبه په کې ذکر کا رضوا فرع د استحسان ده استحسان فرع د علم ده علم فرع د رؤیت ده نو تر سوچ رؤیت نه تر هغه استحسان نه لأن الخيار معلق بالرؤية ځکه په حدیث کې خيار معلق دی تر رؤیت پورې لما روينا دلیل ورته ما روينا دی ما روينا عبارت د حدیث نه دی فلا يثبت قبلها نو مخکې خيار رؤیت نه ثابتيږي د اول نه ثابتيږي قبلها یعنی قبل الرؤیت په دې پوښ ان شاء الله کته نقض اجمالی وکي نقض اجمالی داسې وکي چې دا فسخه قبل الرؤیت خو کېدې شي رضا قبل الرؤیت خو نه ده جایزه دا فسخه ولې قبل الرؤیت جایزه ده کراچۍ کې د پټې ازمکه خسته ده قبل الرؤیت فسخه کوي دا فسخه ولې جایزه ده دلته هم داسې ویل شي کنه چې فسخه فرع د استقباح شی ده فسخه فرع د چا ده د استقباح استقباح فرع د چا ده د علم علم فرع د چا ده د رؤیت فسخه فرع د استقباح نه ده خمه خوخیږي چې یو جهاز میوه خو اخیستې شم نشم اخیستې د جهاز استقباح نه ده خو پیسې نه لرم دا درته چا ویلي چې فسخه فرع د استقباح ده فرع د استقباح نه ده کله د ښه شیخ وخت خو روپۍ در سره نه وي اخیستې نه شي بیع فسخه کوي پوه شو نو فسخه قبل الرؤیت جایزه ده او اخذ قبل الرؤیت رضوا قبل الرؤیت نه دی صحیح وحق الفسخ او حق د فسخ چې ده بحکم انه عقد غیر لازم دا خو یو د دې وجه نه دی چې د عقد غیر لازم دی لیکن دا استدلال نه دی صحیح ځکه په دې باندې په حاشیه کې رد کړی دی چې ته وایې چې د عقد نه دی لازم نو د عقد خو ځکه نه دی لازم چې دلته خیر رؤیت شته کنه دا عدم لزوم دا عدم لزوم دا ملزوم دی او دا خیر رؤیت دا ور سره لازم دی دا شی وایا عدم لزوم د عقد دا ملزوم دی څه شی ور سره لازم دی خیر رؤیت د خیر رؤیت د وجنه عدم لزوم راغله نو عدم لزوم العقد دا ملزوم دی خيار رؤيت ور سره لازم دی او خيار رؤيت معلق تر رؤيت پورې دی په کار دی چې دا فسخ معلقه تر رؤيت پورې شي نو فرمای به حکم انه حق غیر لازم لا بمقتضى الحديث اختیار د فسخ مقتضا د حدیث نه ده مقتضا د حدیث خیر رؤیت هغه اجازت د بیع ده ولئن الرضا بشی دویمه دا چې رضا په یو شی قبل العلم باوصافه لا يتحقق رضا په یوشي باندې مخکې د علم نه په اوصاف د دې شي نه متحقق کیږي فلا يعتبر قوله رديتو ته اعتبار نشته قبل الرؤيه بخلاف قوله رددتو رددتو قبل العلم هم کېدې شي بعد العلم هم کېدې شي ومن باع ما لم يره فلا خيار له خيار شرط به مشتری ته وي مسأله داس د کوي خيار شرط بایع ته نشته لکه ما کراچۍ کې ګاډی اخیستی دی یا مې ځمکه اخیستې ده خیاري شرط به چاته وي مشتري ته به ما ته به نه خیاري رؤیت خیاري رؤیت به د مشتري ته ثابتي بایع ته به نه ثابت ومن باع ما لم يره چا چې داسې څه خرج کړ چې د لیدلی نه فلا خيار له نو د د پر خيار رؤیت نشته وکانه ابو حنیفه یقول اولا امام ابو حنیفه رحمه الله با اولا فرمایل یو قول د امام صاحب دا دی چې خیال رؤیت به بایع ته قیاسا ثابتي دلیل دا دی چې لئن لزوم العقد بتمام الرضا لزوم د عقد په سر راځي شابه سي بتمام الرضا لزوم د عقد الترازي چې کامل رضا راشي د بایع او د مشتری کامله رضا راشي نو عقد به لازم شي زوالا دا د بایع سره لګيږي او ثبوتا د مشتری سره لګيږي په جانب د بایع کې کامل رضا په زوال د مبيعي راځي او په جانب د مشتری کې کامل رضا په ثبوت د مبيعي راځي په دې پوه شئ نو زوالا په جانب د بایع کې ثبوتا شابسي په جانب د مشتری کې په دې خو پوه شئ یعنی چې بایع کامل راضي وي په زوال د مبيعي او مشتری کامل راضی وي شابسي په ثبوت د مبيعي چې د ملک په دې مبيعه ثابت شي تر دې پورې دا صغرا شو ولا يتحقق ذالک ذالک د دې د پر مشار الیه دا تمام الرضا زوالا و ثبوتا ده دا کبرا ده ولا يتحقق نه متحقق کیږي ذالک څه شي ذالکه کې هم دغه مکرر شو کنه نو په دې کبرا کې ذالکه لري کا او په دې صغرا کې تمام الرضای زوالا و ثبوتا لري کا نتیجه بخپل پلاس درشي لزوم العقد لا يتحقق الا بالعلم باوصاف المبيع هم دا نتیجه شو دا نتیجه خو دلته لیکل نه د خوځده خو دې شو ځکه چې د حدیث ستر نه لري کده نتیجه شو لزوم العقد لزوم د حق چې ده لا يتحقق دا نه متحقق کیږي کله متحقق کیږي الا بالعلم باوصاف المبيعي الته متحقق کیږي چې علم دی راشي په اوصاف د مبيعي دا نتیجه دې زده کړه کس ده نه کړه دا نتیجه به صغرا کو وذالک بالرؤيه دا ورته کبرا کو ذالک د پر مشار الیه ګرځو العلم باوصاف المبيعي شابسي العلم باوصاف المبيعي حد اوسط شوخه دا حد اوسط لری کا نتیجه څنګه شوه وای لزوم العقد لا يتحقق الا بالرؤيه جزاك الله بعض منطق ویلي لزوم د عقد نه متحقق کیږي مګر پر رؤیت متحقق کیږي لزوم د عقد کله راځي شابسي چې کله رؤیت راغلي وي نو لزوم د عقد پر رؤیت راځي رؤیت چې بایع نه کړم لزوم د عقد نشته چې مشتری نه کړم لزوم د عقد نشته زده شو ورخه ولګی دا کنه لزوم الحق لا يتحقق الا بالعلم باوصاف المبيع دا نتیجه بیا صغرا کا وذالک بالرؤیه یعنی ذالک دا علم په اوصاف د مبيعي پر رؤیت راځي دا ورته کبرا هغه نتیجه صغرا او وذالک بالرؤیه دا ورته کبرا حد اوسط چې ساقط کی نتیجه بداشي چې لزوم العقد بالرؤیه لزوم د عقد پر رؤیت باندې راځي د نتیجه شواز د شو کنه نو چې رؤیت بایع نه کړم لزوم د عقد نشته او چې رؤیت مشتری نه کړي لزوم د عقد نشته فلم یکن البایع راضیا بالزوال نو بایع راضی په زوال نه دی نو د عقد غیر لازم شي غیر لازم شنو حق د فسخ لري ووجه القول المرجوع الیه نو یو قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دا ده شابه سي چې بایع مبيعه نه لیدلې او خرڅ کړي وي نو د د لپاره خياري رؤیت شته او چې مشتری مبيعه نه لیدلې او خستي وي نو د د لپاره هم خياري رؤیت شته د غیر مفتا به قول دی د دین رجوع کړي دا دویم قول دا دی چې خياري رؤیت بایع ته نشته مشتری ته شته وجه د مرجو الیه قول دا ده چې په حدیث کې دا خياري رؤیت چې د معلق بالشرع دا معلق تر شرع پورې ده حدیث کې څنګه راغلی او تاسو حدیث لیدلی من اشترا شیئا ګور اشترا پکې راغلی و فلا يثبت دونه نو خيار رؤيت بن ثابتيږي بغیر د اشترانا دونه بغیر د شرانا یعنی مشتری ته ثابتيږي غیر مشتری ته بن ثابتيږي وروي ان عثمان باع ارضا بالبصره په یو روایت کې راځي چې حضرت عثمان رضی الله عنه په بصره کې زمکه خرڅ کړه د خپل په مدینه منوره کې او زمکه په بصره کې و باع ارضا لاندې نو کلی کلی باع فی المدینه خرڅول په مدینه کې وکړو اردن بالبصره زمکه په بصره کې و بالبصره به د اردن سره لګوي او لاندې نقطه به د باع سره لګوي باع خرڅول وکړه خرڅول چرته کړیو مدینه منوره کې اردن زمکه خرڅ کړي و زمکه چرته و بل بصره من طلحه ابن عبید الله دا زمکه په طلحه ابن عبید الله باندې خرڅ کړي و فقيل لطلحه نو چا حضرت طلحه رضی الله عنه ته ویل چې انك قد غبنت تدوک شوي فقضوا بالخيار نو هغه فیصله په خيار باندې حضرت طلحه ته وکړه وکانه ذلك بمحضر من الصحابه او دا د صحابه په مخ کې فیصله وکړه چې مشتری ته خيار رؤیت شته او بایع ته نشته ثم خيار رؤیت غیر موقت خيار شرط خدري ورزيو خيار نقدم دري ورزيو او خيار رؤیت د دې لپاره موده نشته چې کله دی ولیدلو او خوخ دې کړو نو بیا د خياري رؤیت ساقطيږي بل یب قبل کې دا باقی پاتې کیږي الا ان یوجد ما یبتلوه تر دې چې موجود شي هغه څه چې دا خيار رؤیت باطلوي و ما یبتلو خيار الشرط خيار الشرط په څه شي چې باطليږي نو خيار رؤیت هم په هغه شی باندې باطليږي نو په دې حاشیه کې خيار الشرط قانون کلی لیکل دی وما یبتلو په سر چې کوم حاشیه ده نو ګوره دلته داسي وي ول اصل قانون کلی پکې زده کا قانون کلی پکې دا ده ول اصل فيما يبطل خيار الشرط يبطل خيار الشرط خيار الشرط څه باطلې ګوره ان كان فعل فعله المشتري في مشتراه بشرط الخيار کچرته دا فعل داسي فعل وي چې مشتري په د مبيعه کې کړو او دا مشتري بشرط الخيار نو کدا فعل داسي فعلو چې يحتاج الیه للامتحان د امتحان د پر ورته ضرورت لکه تا د برګین نه گاډه رښتلې ده نو په دې موټر وای زغلوي ځکه امتحان ته د ضرورت ته ګیری معلومه وي ګیر بکسه معلومه وي ټیرونه معلومه وي د امتحان د پر دې پکې تصرف وکړو ويحل في غير الملك ګوره یو دا چې د امتحان د پاره دی کړی وي دوهم دا چې دا عمل به په غیر الملک جایز په پردي ملک به جایز لکه پردي موټر په موټر وایز غلوي شو کنه بحالت په یو حالت کې جایز دي فذلك الفعل اول مره نو په دې دوو شرطونو چې دا عمل ته وکړو شاباسي اول شرط څه شو د امتحان د پاره دې کړی دی دویم شاباسي دا فعل په غیر الملک فی الجمله جایز دی په بعض وختونو کې جایز دی نو دا چې یو ځل دا عمل وکړي دا خيار شرط هم نه باطلې صحیح شو خيار شرط په دې نه باطلېږي اذ لو بطل الخيار زکه که په دې صورت کې خيار شرط باطل کړي لازم البيع بفعل الامتحان نو دا بيع بلازم شي په فعل د امتحان باندې اول ځل نو لفات فائده الخيار نو فائده د خيار به ختم شي فائده د خيار امکان الرد ده خا په دې دوه شرطونو چې تا کوم عمل کړی دی خيار شرط دې نه ختم شوی خیر شرط کله ختميږي ورسته وای وکل فعل لا يحتاج اليه للامتحان کدا سي عمل دی په دې مبيعه کې کړي چې د امتحان د پاره ورته ضرورت نشته دا سي یو څه دی پکې وکړه چې د امتحان د پاره ورته ضرورت نشته صحیح شو لکه موټر دی د برګین نه په خياري شرط راوسته دی ناوي دی پکې وی وړه ناوي د ناوي وړل خټرای نه ده کنه د ناوې وړه خو سیاست جوړول دي خو سیاست دی په جوړ کړو سیاست جوړول امتحان نه نو او یحتاج الیه للامتحان یا د امتحان د پر دي ټیک د ورته ضرورت دی خدا په غیر الملک نه دی جایز الا انه لا يحل في غير الملك بحال په غیر الملک نه دی جایز لکه وینځ د اخستي په خياري شرط او به د ور سره جما وکړه جما په غیر الملک جایز ده دلته خو ته داسې نشو ویلې چې دا مې د امتحان د پاره کړی د امتحان په غیر الملک نه کیږي دا تصرف په غیر الملک نه دی جایز نو په دې صورت کې فهو یبتل الخيار نو دا خيار باطلی ګوره مثال درته وای کما اذا اشترى جاریه بالخيار یو وینځ دی په خياري شرط واخیستا فاستخدمها مره طلب د خدمت تر نه وکړو چې دا باتروم صفا کا دا کور صفا کا نه دا خياري شرط نه باطلی اول دواړه قیدونه پکښتا باتروم یا کور دې په صفا کړو د امتحان د پاره او دا په غیر الملک کې جایز دی وای شوي نو دا د خيار شرط نه باطلې لا يسقط الخيار فإن الاستخدام زکه د استخدام چې د يحتاج الیه دې ته ضرورت دی د پاره د امتحان وانه يحل بدون الملك في الجمله في الجمله بغیر الملک کې استخدام جایز دی وان استخدمها مره اخرى او که دویم ځل ترنه طلب د خدمت وکړو فی النوع الذي استخدمها فی المره الاولى په مغه نوع کې چې اول ځل ترنه کړو یو ځل دیم باتروم په صفا کړو دویم ځل دیم امدغه باتروم په صفا کړو بل نوع کار دی پنه دی کړي فیسقط الخيار دلته خيار ساقطيږي لان المره الاخرى زکه دا دویم ځل لا يحتاج اليها للامتحان خو شو ولو وتيها يسقط الخيار که جما دی وینځ سره وکړه نو خيار رؤیت او خيار شرط ساقط شو ولې ساقط شو ودا په غیر الملک جایز نه دی لأن الوتی لا يحل في غير الملك بحال فالاقدام عليه نو اقدام په جمع اختیار للملک ورعلز على البيع دارنګ دی وینځه مونډین راوسته دا خيار خيار شرط ځان ته لګولې بیا دی بازار ته ویوړه چې خرڅه کی یا دی خپل کړه یا دی ورته لاس وروړو بشهوتن یا دی جامع ورته مرتن بعد اخرى ورواغسته یا دی پسپرلې کی سپرلی وکړه مرتن بعد اخرى دا ټول چې دی خيار شرط ساقیته نو دا رنګي ځکه دې ته ضرورت نه نو اوس به ان شاء الله په مسله پوه شو یی نو فرمای ثم خيار رؤيت غیر موقت خيار رؤيت غیر موقت ده بل يبقى بلکې دا باقی پاتې کیږي الا ان يوجد ما يبتله تر هغه پورې چې داس یو څه موجود شي چې هغه خيار رؤيت باطل کی و ما يبتل خيار شرط او خيار شرط چې څه شی باطلې خيار شرط د حاشیه کې ته ویلې چې څه شی باطلې او څه شی نه باطلې نو خيار شرط چې په څه شی باطلې دو من تعیب چې هغه عبارت ده د تعیب نه لکه تا زمانہ غاړې ویوړو به د عیب جن کو نو چې عیب جن دکړو خيار شرط باطل شو او تصرف یا دی تصرف پکې وکړو د تصرف خپل ترتیبو تصرف دی پکې وکړو مره بعد اخرى یا دی تصرف پکې وکړو لا للامتحان یا دی دا داسې تصرف پکې وکړو چې هغه په غیر الملک کې نه دی جایز په دې پوه شئ او تصرف یبتل خيار الرؤيه هم دغه عمر خيار الرؤيه تم باطلې ثم ان كان تصرفا لا يمكن رفعه كاليتاق والتدبير بیا کچرته داسې تصرف کې کړو لکه ګوره ما په کراچۍ کې غلام اخسته دی قبل الرؤیت می آزاد کو قبل الرؤیت می مدبر کو صحیح شو قبل الرؤیت می په بل چا خرج کړو قبل الرؤیت می د چا سره ګرو کې خودو قبل الرؤیت می چاته په اجاره ورکړو په دې صورتونو کې زما خیر رؤیت ساقط شو پوه شوي خیر رؤیت ساقط شو ګوره ما کراچۍ کې غلام اخسته دی او دا غلام مې آزاد کړو دا آزادول داسې یو تصرف دی لا يمكن رفعه چې رفع نه ده ممکنه پوه شوي یا مې دا غلام مدبر کړو د دې تدبیر رفع بیا نه ده جایزه پوه شوي د دې دوړو رفع نه ده جایزه یا می دا غلام خرڅ کړو یا می ګرو کړو یا می په اجاره ورکړو دلته رفع جایز ده خو د دې پورې حق الغیر متعلق شو نو به هر تقدیر داسې تصرف دی پکې کړی دی چې دا غیر رفع نه کیږي لکه اعتاق او تدبیر یې رفع کیږي خو پر دې حق ور پورې متعلق شي لکه بیع اجاره او رهن پنځه صورت دي په دې دوو کې شابه سي رفع نه ده ممکنه او په دې نورو دریو کې پر دې حق ور پورې متعلق کیږي نو په دې صورت کې خيار رؤیت ساقطيږي نو فرمای ثم ان كان تصرفا به کدا تصرف داسې تصرف لا يمكن رفعه چې د دې رفع نه ممکنه کل اعتاق والتدبير لکه دا دواړه او تصرفا یې داسې تصرف پکې کړو یوجب حقا للغیر چې دا موجب د پاره د حق د بل چاو کل بیع المطلق لک بیع مطلقه بیع مطلقه دی ته وای چې خیاري شرط پکې نه لګیدل لکه ما کراچي کې غلام خسته دا مې په بل چا خرج کړو خو ځان ته مې خیاري شرط نه دی لګولې په بیع مطلقه مې خرج کړو ورهن یې مې د چا سره ګرو کړو ولې جارتي یبتله نو دا دا او دا مې په بل چا خرڅ کړو خو ځان ته مې درې ورځې خياري شرط لګولې او یا می کراچۍ کې غلام اخست قبل رؤیت می په بل چا د خرڅولو مسأله روانه کړه مساومه می کړې ده خو خرڅ کړې مې نه ده خبره می د خرڅولو شروع کړې ده نو دا زما خیر رؤیت قبل رؤیت نه ساقط دی خو شوي وان كان تصرفا لا يوجب حقا للغير او کچرته داسې تصرف چې پردې حق نه راوستو کلبیع بشرط الخيار والمساومه او لکه مساومه مساومه خو بها کردن متا ریټ لګول په دې متا ریټ په لګول او نور خرڅ کړي نه و والهبتی چاته هبه کړي و خو ور تسلیم کړي نه و لا یبتله قبل الرؤیه دا خیر رؤیت قبل الرؤیت نه باطلې په دې پوه شو ان شاء الله دا تصرف خیر رؤیت نه باطلې اوس رؤیت معتبره رؤیت معتبره کوم یو د چستا خیری رؤیت ساقیتای نو فرمای ومن نظر الى وجه صبرتی چا چې وکتل مخ د ډیره کی ته ګوره دلته د غنم یو ډیره پروت دی او ته دا مخ وکتو منځ دې نه دی کتلې بیخ دې نه دی کتلې سر دې کتلې دی نو چې ودی کتو نو خیر رؤیت ساقط شو پوه شوي چا چې وکتلو مخ د ډیره کیته او الی ظاهر الثوب یا یو کپڑا را زوړند دا د ظاهر طرف دی وکتو استر دی نه دی کتلې دا د جامو ظاهر دی دغه طرف او دغه استر دی دا طرف صحیح دا طرف دی نه دی کتلې دا ظاهر دی کتلې دی نو خیر رؤیت ساقط شو بیا لیدلو ته ضرورت نشته متویین حال دا چې دا جوړه داسې تاو را تاو وي پیچلی وي او الی وجه الجاریه یا دی وکتل مخ د جاریه ته وینځ ته وینځ خو په مخ خرڅيږي تاسو پلار یا مور چې کله واده د پاره لیږي چې دا جنې را ته وغواړه نو مور او پلار چې ورشي دا غي جنې مخ ګوري کمیس قرباني نه لوڅي کنه چملای مو ګوري ګېډه مو ګوري نور بدن نه ګوري خالی مخ ته وګوري به وای چې زه د خپل دم داسې نو په جاریه کې مخ مقصودی چې د جاریه مخ دی وکتلو خیر رؤیت دی ساقط شو ځکه ما هو المقصود دی وکتلو او الی وجه الدابه وکفلها غوایا غویا چې خلی نو مخ او کونټی دواړه ځکه تل دواړه مقصود دي نو چې دواړه دی وکتل خیر رؤیت دی ساقط شو یوازې د مخ په کتلو په حیواناتو کې خیر رؤیت نه ساقطیږي او یوازې د کونټی په کتلو هم خیر رؤیت نه ساقطیږي بلکې د دواړو په کتلو ساقطیږي والاصل فی هذا په دې کې قانوني کلی وای دا زدکا چې کله د خیری رؤیت ساقطیږي چې ان رؤیت جميع المبيع غیر مشروط د ټول مبيع لیدل دا شرط نه دی لتعذره ځکه د ټول مبيع لیدل متعذر دی لکه غلام خلی نو غلام د نوم نه لاندې تر زنګونه پورې بچنګ ګوري نو ټول غلام خو کته نش نو ما هو المقصود پکې وګوره خیر رؤیت به ساقط شي فیکفا فیکتفا نو اکتفا بکیږي برؤیت ما يدل على العلم بالمقصود په لیدلو د هغه څه باندې چې هغه دلالت کوي په علم بالمقصود په دې پوښښ انشاء ولو دخل فی البيع اشیاء کچرته په بیع کې ډیر اشیاء داخل شو د یو جنس نه فان کان لا يتفاوت حدها نو بیا ورته ګوره کپو حدو کې تفاوت نو لکاږي نو یکتفا برؤیت واحد منها نو الته د سیمپل په لیدلو اکتفا کی هغه دی کنه هغه کی واګه درته خو دا سیمپل دی نو بس دا یو چې دی وکته کافی دی دا دی وی قتل کافی دی الا اذا کان الباقی مگر کدو کای کړي وا دا ته واګه خ خو دلی وا او لاندې نور هغه خراب وی نو دا به د دوکې د وجنه ته اختیار د فسخ لري خو د خیر رؤیت د وجنه نه لري الا اذا کان الباقی مگر دا چې باقی اردئی ردی وی مما را د هغه څنګه چې دلی دلی فحين اذن يكون له الخيار په دغه وخت کې د د لپاره به خيار شته وان كان يتفاوت احدها او که په حد کې تفاوت لکه اندوړي دي اخستي دي نو د هر اندوړي قتل بیل بیل پکار دي د یوې اندوړي قتل کافی نه دي کسیا به والدواب لکه جامع او څروي لابد من رؤيه كل واحد منها الته د هر یوې وی قتل بیل بیل پکار دي ان شاء الله چې په دې پوهیږي کنه تفصیل نه غواړي ول جوز او غزان څوک ورته غوز وای څوک ورته چار مغز وای څلور مغز پکې چار مغز او غوز ول بیز او غي من هاذ القبيل دا د دې قبيله نه دي چې لا يتفاوت احدها نه پس نقطې لیکلي دا د ما يتفاوتون دي فيما ذكره الكرخي لیکن دا صحیح قول نه دی وکانه ينبغي ان يكون پکار دی چې اگې او غزان دا پشان د غنم او د وربشو شي لکونها متقاربه ځکه دا متقارب دي اذا ثبت هذا چې کله دا قانون زده کړو چې کوم شي چې په سیمپل خرڅیږي ته د سیمپل لیدل کافی دي او چې د کوم شي په سیمپل نه خرڅیږي او حد کې تفاوتي التهر یو بل بل ګوري فنقول نو موږ وایو النظر الى وجه صبرتي قتل مخ د ډیری ته کافی دا کافی دي لانه يعرف وصف البقيه زکه تا دا تا ته در پیژني وصف د مابقیه د مابقیه غنم وصف درته در پیژنې تا چې د ډیری مخ وکتو او تجار مسلمان نو هغه دوکه نه کوي هغه چې په مخ کې څه پراته په بیخ کې مغه پراته مګر که په بیخ کې خراب غنم او بیا خو ته د رد اختیار لري خو چې تاسو سره دوکه نه کړی نو د رد اختیار نه لري لانه مکیلون زکه دا غنم د مکیلاتو نه دي هلته به راسپړل پکار دي والوجه غلام وینځه کې مخ مقصود دی نه د دې مخ قتل کافی دی وهو او دا مخ والکفل والکفل کوناټي په څارویو کې مقصود دي نو په څارویو کې بدات وړه ګوري فيعتبر رؤيه المقصود نو رؤيه مقصود معتبر ده ولا يعتبر رؤيه غيره د غیر مقصود رؤيه ته اعتبار نشته لکه په غلام یا په وینځ کې د مخ نه دی کتلې ملا دی کتلې نو د دې ته اعتبار نشته وشرط بعضهم بعض علماء په حیواناتو کې مخ کوناټي او خي څلور وړه شرط کړي چې دا څلور وړه به کتلې وي والاول هو المروي عن ابي يوسف وفي شات اللحم د قرباني ګډ چخلي نو مخ به هم ګوري کوناټي به هم ګوري خي به هم ګوري او لاس بم پی وهي چې لاس پی وهي چې ملای ډکه د کډه کنه نو څلور شیان پکې ضروري دي وفي شات اللحم او د غوخي په ګټ کې لابد من الجس لابد د جسنه لأن المقصود وهو اللحم ځکه مقصود چې غوخه ده يعرف به هغه په دې جس پیژندل شي وفي شات القنيه د ساتلو والا ګډه کې قنيه د کور د پاره ساتي چې شودي تر نه رالو شي لابد من رؤيه الضرع الته د غلان ځلې دلم ضروری دي وفي ما يطعم کم شي چې خړلې کیږي لکه ګوړه نو دلته خالی لیدل نه دي کافي څکلم ضروری دي لابد من الذوق لان ذلك هو المعرف للمقصود ځکه معرف د مقصود د پاره څکل دي وان را صحن الدار دی قندهار ته زتلې مې د اطراف ته کورن ټول یو شی دي داسې ګول ګول کورن جوړیږي کوټه داسې ګول ګول جوړیږي کنه نو ټول کوټه یو شانت دي د امام سے په زمانہ کې د کوفی آبادی یو شانت و یا لکه دا د فوجیانو بعضې کالونیانې دي چې دې ته ورشي نو په دې کالونیانو کې ټول کورونه یو ډیزاین باندې تفاوت پکې نه نو که داسې کالونی وه چې کورونه ټول په یو ډیزاین وه نو تا صحن الدار وکتو نو دا رؤیت کافي دی او که داسې کالونی نه وه لکه حیتابات هر کور د بل کور نه بدلو نو هر کور بیل بیل کوټې کتل پکار دي چتونه کوټې برنډې هر یو بیل بیل وګوره وای شو او کچرته کورونو کې تفاوت نه و لکه د ناصر باغ په روډ باندې فوجي کالونې د ټول کورونه یو شان دي نو الته چې یو کور کتلې وي نو سه نو دارو ګوره ټول کورونه په ور قیاس کړ و ان را سهن الدار کچرته فوجي کالونې کې سهن د دارو کتو فلا خيار له نو بیا د تخيار نشه زکه کوټي د په خپل معلومي دي ټول کالونې یو شان ته کوټي جوړي د امام سه په زمانه کې کوفه کې همداسې و ان لم يشاهد بيوتها اگر چې کوټي بیلی بیلی نه کتلی وکذالک اذا را خارج الدار دارنګ چې د قلاب بهرنه طرف کتلی او را اشجار البستان من خارجين یې د باغ ونی د بهر نه کتلی وي هم د خیر رؤیت ساقطي وعند زفرا امام زفر خو د ورسته زمانه ده کنه نو د په زمانه کې به په کورونو کې تفاوت یو کور به د بل کور نه ډیزاین بدلو نو د د په زمانه کې هر کور بیل بیل لیدل پکار دي وعند زفر لا بد من دخول داخل البيوت ولا صح اصح دا چې ان جواب الكتاب د کتاب مسله چې دا على وفاق عادتهم دا په موافقه د عادت د اهل کوفه او د فل ابنیتی په بناګانو کې فإن دورهم د غوي کورونه په کوفه کې لم تكن متفاوته نغه متفاوت نو یوم اذن د امام سے په زمانہ کې فاما اليوم زمون په زمانہ کې او زمون په دیارو کې فلا بد من الدخول لا بد د ورننه وتلونه فی داخل الدار داخل د کوټو ته للتفاوت ځکه هر کوټه د بل نه بدلی والنظر الى الظاهر او نظر ظاهر د کوټو ته لا يوقع العلم بالداخل است علم بالداخل نه راولي دا بل هدايه مو یو تفریب نه کوسه نه چې بجلی ربانی لاړ شي ستړي خو نه یو ان شاء الله موسم خوشو ان شاء الله تاسو مفید الطالبین کې یو متل اوریدل دی کنه دارهم ما دمت فی دارهم نو په دې به عمل کوئ دارهم